او دا د فتنو دور دی روزانا نوی نوی فتنی وی الله دې زموږ استاد سو د ایمان د حیا او د دین حفاظت فرمایي نن زموږ الحمدلله د مشکات شریف ختم دی او په دې کې اکثریت مون سره طالبات دي او سپک طلباء کرام دي دا مشکا شریف سو پیری ماشاءالله ختم شو مخکې مونږه چې دې زه تنور اغلی نو سو کال کې لګ لګ التم بنات تلشته او الله دې دا غي او د ټول خدماتو ته قبولیت عامه ور کی دا غي نډیر خیر پیلاو شو هغه کې مخ کې زموږ د رور سردار علي مهنت کړو هغه مشکات شریف دوی قربانی کړي وا زمو یو بل عالم دینو اوس وفات ته الله دې مغفرت نصیب کړي مولانا ګلبادر صاحب او دای بچو پاغه کړي او مهنت کړي د دواړه جلدونه ختم هم کړي او په یو نوی ترتیب سره بیا د مشکات شریف راجم کو دا اغبل کال مون شروع کړو مخکې زموږ مشکات سو کاله کې شو غلطه و زموږ زیات نه زیات نیمه ګنټه درس دا ځل په دې کال کې مخکې کم کال اسلامی چې تیر شو د زموږ د مشکات شریف دونی می ګنټې پیرړو یونی ما ګنټه د جلد اول او یو ګټه د جلد ثانی دا طرف چې مدرسه شروع شوې موږ ډېر وخت کې شروع کړې نو دا سورې مخ کې بیا زموږ د مشکات دونی می ګنډې درس وو باغې کې دا اختتام تر رسیدلې نو هغه اخیرنه حدیث بم ان شاء الله جواب او دې د پاره مفریخ چې دا ورونه مسلمانان زمونږ دا طلبا طالبات او د دوی والدین او رشتہ دار په دې خیر او برکت کې شریک شي خدای نمخ کې دا دین چې د چا په واسطه مونږ او تاسو لرا رسیدلې چې هغه ته اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم وایي د دای عظمت د دای شان په جندل دا زموږ د دین یو اهمه حصہ ده ځکه موږ پیغمبر علیه السلام نو کتل نمو دا غي مسکتل نمو دا غي نور سیرت او صورت کتل دا دا غمو کی گواهان خلق دی او هغه وخت ډېر د سختو د دغه صحابه کرامو رضی الله عنهم هر قسمه قربانو نه مخ نه لړول سمره سمره صحابه شهیدان شوی دا غي بیبیان کلی شوی دا غي بچی یتیمانان شوی او د اس قسم مالی جانی قربانای نه صحابه کرام مخ نه لرولې بلکې په یو داسې انداز سره د الله د دین خدمت کړي چې نور امتونو کې دا غي مثال نشي موته نور امتونو د پیغمبرانو سره سره د کمزوري اظهار کړي لکه تاسو چې درس کوي موسی عليه السلام قوم ته وی راځي چې د الله لار کې jihad کو jihad فرض شوی نه ورته اذهب انت وربك فقاتلا انها ملاقات وی اے دا الله پیغمبر اتا او ستارب دلار شي اتا سوچې می بدل تناس خدا سے شیخ صحابو د خلیق نه درکوته بلکې هر دور کې د قربانو یو مثال پیش کړي د دغه خلکو په قربانو باندې الله دا دین موږ او تاسو ته ورسولو نو د چا په ذریعہ چې موږ ته ایمان را رسېدلې د چا په ذریعہ موږ حیات تکړه کچره هغه د منځ او باسو نو دین نه لوی ناشکری بسی نن کا الحمدلله تاسو ټول په حیا باندې موصوف یې دی مان دا وکوي د اسلام دا وکوي دا د چا د قربانو وجواب دا زموږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده ا د بعض خلکو هغه نیکو ته ګوري بعض خلک وفات شي پجوندونو خلکو یې پکانو د دین د پارويشتي او شهیدان کړي دي د وطن نه شړلي او چې خار په انبار شیو به سب بد نصیب او بدبخت معاف کینا لزم خلقو ته چې پاره کې صحابه کرام هم د دین د وجه نه د وفات نه پسم کنځل کی د وفات نه پسم ای پس بدرت ویل کی یو حدیث کې راغلی وای پرز د قیامت په الله باز بندگان مخې لکی خلق له ودا سے وخی چې دای له وګورای دای له وزما د وجه نه کنځل کی دای خلق په کارو د ما د وجه نه وشتل نو یو په دغه جماعت کې صحابه کرام هم دي چې دا غي د شهادت او وفات نه پسې بعضې بد نصیب معاف کینا دي کې دا غي غصدقه جاریه روانه ده دې کې دای صدا صدقه جاریه روانه ده ځکه یو سړی په دې دنیا د وجه نه لګیاي اسف کې وی غیبت کې تهمتونه لګي مسله د شریعت پر زمو دا سره کچا په کافر دروغ جوړ ک کافر باندې تهمت لګول نو کافر د الله مجرم دی خدا دې نه ویلي چې په تهمتونه لګي ا دروغ به جوړه قسم دې چې پرز د قیامت بداغه کافر تپوسم رب العالمین کی تو صحابہ کرام کو صحابہ دی دی مال او جار د رب العالمین د دین نه قربان کړو قران حکیم کې پسولو آیاتونه دي چې پاغه کې نور سنشتا دا عرش مالک د خپل پیغمبر د مرګرو صفاتونه کوي ایسا مو کو سوچ فکر دے د چا تعریفونه چې رب العالمین کوي او د چا ستاینه د عرش مالک کوي د هغه خلقو د شان دا غي د فضیلت او د مرتبه بس تپوس کې کله د عرش مالک په خپل کتاب کې وای اولائک هم المؤمنون حقا وای دا زما د پیغمبر مرګري په حق مؤمنانو کله وای اولائک هم الصادقون دا بالکل رښتینی او کله وای اولائک حزب الله دا د الله ډلوا تاسو د الله رب العزت جلوا کله مو تاسو ته یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین سوره توبه کې وایي ایمان والو الله نو یریږي وګوره د رښتینو خلکو مرګري شي رښتینی څوک دي د الله د حبیب صحابه کرام دا رښتینی خلکو دا زموږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا او موږ په سترګو ګورو وای قیامت به تر غیره نشي چې دا اخیرنه امت به مخکینو ته کنځلې شروع کی ورزمو استاد دې ملک او ټول دنیا کې زې فزې سم مختصر ډله دا چغه تر وافض او شیعگان وای دای به صحابه ته په کتابونو کې پټه پټه کنځلې کولې اوس تا په دې ملک چې د اسلام ملک د سرګن دی ابو بکر رضی الله عنه ته کنځلې کوي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته سرګن دی په جلسو جلوسونو کې کنځلې کوي بلکې صحابو کې اوسو کسان دي نور ټول دی نه باندې صحابه کرامو کې سي یو څو کسان دي ګور تاسو دا مسلمانان کم چې اهل سنت والجماعت سنیان مسلمانان دي قسم دې دا چې یو کس پیدا کوي چې د اهل بیت بي عزتي دي وکړي بلکې اج ځان تماشو کی کې شاده پیغمبر علیه السلام د اهل بیتو بیزتیو کا خلق به ژوندې پریزي چې کپرې بیزي دای ځان ته اهل بیتو وای په دې باندې باندې ټول صحابه او ته کنځلې کوي او ټول صحابه او ته منافقان وای ټول صحابه او ته سوې نو د شیعو تحریف سره ایو یا ایها الذین یا ایها النبی جاهد الكفار بالمنافقین دا ستاده مرګری منافقان ځان سره مرګری کا او کافر سره وجکته کا یو قوم چې ټول صحابه ته سوي دا امام روح المانی او نور مفسرین ذکر کړي چې دا د شیعو د روافض سره تحریک ته یا ایها النبی جاهد الكفار بالمنافقین ټول صحابه کرام ته منافقان وایي نو د دې ډلې نه چې زما عزت مندو موږ تاسو ځان او خيار کو ځنې دې سنيانو کې باج مليان خرسي کې را خرسي د دې باره کې د یو څو کسانو پیشنګوي کو چې دای دا بیان اوري چې دای دا غړي وړي وړي او الله دې په عمرونو کې خیر واچي یو زموږ دی علاقې زور لري دعاګانې کوم تاسو مولا کوي مفتی زرولی خان صاحب رحمت الله تعالی دا بیان اوري دې ته تاسو خلکو له خې پریشن نه کوي الله دې په عمر کې برکت واچي او الله دې حفاظت فرمایي یو مولانا منظور منګل صاحب الله دې حفاظت وکړي دا سي د आवाज خرصول او الکل نه کړ دې د جمعې بیان بلکې روزانه اوري ها بھائی څوک به اوري روزانه دای دا دا بیان نشر کیږي نو د دې دواړو د جمعې دا بیان اوري یو د علامه زهیر احسان الهی زهیر رحمت الله تعالی علیه اپ خپل یو لوی مجاهد داغه د بچو بیان اوري بچی د خپل پلار پسې سری د پلار پسې سری نو بعض خلک دی وخت کې د صحابه کرامو پسې بدر دی او یو ډېر خلک دای څه کوي بچاو کوي نو د دې خلکو نه چې موږ تاسو خو خيار شو بیدار شو دا د اسلام دشمنان دي دا د اې د صحابو چې دشمنی به د اسلام دشمنی کنا اتا سولوا د صحابو دشمن لکه ته دا مې رور دې نو تان بلوي به خود نه استابلار له جذبه دې را دی وای استابلار له منافق وای اته دا مې رور دې نو خلک وای دا څه غیرت سره د صحابه حق په موږ د مور پلار نډیر دکنه دي د صحابه حق د خپل مور پلار نه په موږ باندې زمای عزتمند ډیر دي نو د داسې دی علما کرام بیا دا مې د ذکر اباز وخه باز مولیا د دې خاموش دی بار اته سوي پښتنو کې او متن دی یو سړی باز ساتلی چې په دې بخکار کو ناغه خخواری یو کړ چې پرې په خپل چړګوري به دی ور بازي بولیان دای هغه پس خپل شرمای خپل بی عزت کاو چته او طالب مولا غریب را دي سا د باز خلکو باز وردا سړي شي پتوز زه خپل کی بس هغه باز کا ساتلې خپل چرګوري به دی ورڅ پکې د خپل چرګورو دی وواله دی خلق ولو چې تاسو سو وایي کنه دې موقع کې خو دې موقع کې بعض خلک خاموش او کله یو غریب مولا او طالب بارا کې نو داغله جامو یستو واره کې بیا په جلسی دی او جلوسونه نو ځنه ګوره داسې دی هغه هغه د کور چرګوړي خوري دا ځنه علما چې مې در لو خیل ماشاءالله دا قربانو والا خلق دی دای د هر فتنې مقابله کوي د دې د جمعې را بیانات سم عزت مندو دا اورې صحابه کرام زموږ استاد سو دا ایمان او د ټول را نه را رسوله کجره دا واسطه کټ شو دانن چې دین مخه له پروت دی یوازې دای نه زموږ نه دې مخ کې زموږ دې استادانو دای د استادانو یا ورپسې دای دې ټول په موږ لوی احسان دی کای قربانای دې وکړې نن بل ایمان او دین او حیا مونږ ته کوم ځای نه را رسیدا الله دې غټول ته اجر عظیم ورکي چې زموږ د پیغمبر علیه السلام دین مونږ ته محفوظ را رسول دې قربانای کړی صحابه کرامو قربانیو کا ای پسې تابعینو کا بیا اور پسې تب تابعینو کا او الحمدلله دا دې په لسمه صدای شورو دا او دی دی صحیحا زمونږ چې زمونږ صحابه او تبد رد وي زمونږ صحابه او کافر او منافقان وي هغه خلق د دین دشمنان دي او چې د دین دشمنی او چا کې زره ایمان داغه بسی داغه هم زما عزت مند هغه دشمن وي ما حدیث د متفقن علیه ساسوروان دی ولستو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا تسبو اصحابی زما صحابو تا بدر دی موائے زما صحابه ته دا څه خبره مکوي چې د دای تنقیس د دای کمه د اغه نس شي ثابت زما صحابه ته بدر دې وای ادینم معلومی کیدا چې الله خپل حبیب ته وਹੀ کړو چې دا سه بدنصیب خلق فرازي چې دا غي تاسو ګورئ کې اوسره څوک مړ شو دی اور پسې لګي خلک وای دا څه بیا عقل سره دی نه ته مړ شو بس که خره که بد دې پرې دا عقل تقاضا سره چې څوک وفات شو بیا اور پسې اوسره لګیا دی نه مړ دا څه ودا دا څه ودا خو دا بد هغه باندې مقلمن خلک وایره دا سره سمجدار نه دی بیا چې پیغمبر علیه السلام ویلي لا تسبوا اصحابي زما مرګورو تا بدرت مو اے وای که تاسو کې یو سړی را پاسي په مدینه منوره کې غرونه دي خټولو کې لوی غر د احد غر دی سو میل پلند او دا څومره اوچت دی وای که تاسو کې یو تن را پاسي دو د احد د غر پر سر زره د الله په لار کې ولګول نو صحابه چې کوم دو سیر او سیر اوربشي لګولي دا غي مقام او مرتبه یې نشي حاصلو ده ځکه دا ډېر لوی شان او زما عزت مندو د صحابه کرامو ډېر لوی شان کله یو سړی د دوه د غرو پر سر زرو لګای نو دې صحابه کرامو چې او سیر او دو سیر او بشیر الله لاره کې لګولي دې هغه مقام او مرتبه تا زما عزت مندو په دې باندې رسیدې نشي فسعود قرآن شریف کې آیاتونه دي د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فسعود احادیث دي چې کې د صحابه کرامو لوی شان ده د صحابه کرامو سره لوی شان بلکې علما و لیکلي څوک چې د الله د حبيب صحابه او تبدل دوی وای دا د يهودو نسوارا او نم بدتر دي زمون کتابي خبره ده زمون دی علما و لیکلي و يهودو نه تاسو کو چې تاسو دین کې ټولو کې نیکان شو کو ای وای چې څوک د موسی عليه السلام برګل وای بکنه بووي نسوارو نه تاسو کو چې تاسو په دین کې ټول نه بهتر سوکو ای بو یا خلق چې عیسی علی السلام ژوند دی او دا غمر کړی اروافز نه تاسو کا چې په دین کې ناکار سوکو ایسو چې پیغمبر سره پر کړی یهود وای پټولو کې بهتر سوکو چې سوک موسی علی السلام ژوند دی او دا غمر ګرځي کړی و نسوارا وای بهتر سوکو چې عیسی علی السلام ژوند او دای وای نه بدترین څوک چې د پیغمبر سره مرګري اي لوګي تندې تیری کړی ثواب موږ تاسو میدان د محشر کې د دغه خلکو سره مخ ملاوو د دې خلکو سره مسکو مخ په ملاوو قسم دې د دین د دې خلکو په واسطه موږ تاسو لپاره رسیدل دیو جن زموږ د علما محدثین الله دې قبرونه د نور نډک کی د حدیث حکم کتاب چې دنو د صحابه مناقب یا پاول کی یا فاخر کی نو دا مشایخ او استادان او علما دې طالبان او شاګردان او طالبات توي چې داولی در تطول دین په کتاب کې ذکر کو اخر کې وای باب فی مناقب الصحابه باب د په بیان د فضیلتونو د صحابه کې دا تعالی خی وردا مزر او جو دا ټول دین چې د زکو دا ګوره دې خلکو را رسوله نو کته وی چې دا خلک خنو د چې دای خنو چې کم دین را رسوله څنګه خشو نو د هر کتاب فاول یا فاخر کې د محدثینو مناقب د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم زما عزت مند ذکر کړي دا هغه خلکو نه بالکل نفرت کوي څوک چې دای تخپل رونه وای اپ دای باندې مال او جان بایللې ازوم دا وی چې بس مو غوې سملای نه دا خلک را رسي پیګه خبره وانه دا دغه خلکو د لګزان بیدار کړي نن د امت به داري وخت او الحمدلله ګور په دې ټول ملک کې څومره جماعتونه دینیه چې د دې لپاره راځم شو په خبر کې علماء راځم هر څوک چې ایک څوک مثال په تور دیو باندې دې کبرېلې دې کالی حدیث دیو چې څوک هم دې او د صحابه عظمت زموږ شریک خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت خبره زموږ سره دي کې باج خلک تور پیدا کړي او په دې ډلو کې هغه نه شاملېږي ځکه اتفاق د امت سره دی اے کسمر دینی ډلې دی په دې ملک کې دا خبره شریکه ده چې ختم نبوت زموږ د ایمان سره کنه ده څوک چې ختم نبوت نه تسلیمای او جبل پیغمبر راځي او غلام احمد قادیانی پیغمبر دی هغه ته موږ ټول په شریکه سو آیو چې هغه کافر دا خبره زموږ د ټولو سره دا زموږ د ټولو شریک ده صحابه کرام خلفای راشدین زموږ د ټولو شریک دي ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین علی المرتضی اټول فزرګونو صحابه کرام ټول د چا په شرار دي دا زموږ د ټولو شریک خبره ده د مسلمانانو د دې بارکه چې شکر باندې امت بدلې نه سن کوي د دې نه مخ ناړی دا اوس ورو علما را جمع شوی دی حکومت نه دا مطالبه هم کوي چې ته د اسلام ملک دی او ابو بکر لپاره کنځلې کیږي دا څنګه د اسلام ملک دی مثال په تور د ملک مشر د قائد اعظم کراغه سود بي عزتیو کې غل قانونا سزا ده د شان د ابو بکر رضی الله عنه سره لوي دی شان د عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی دی او د عثمان بن نورین رضی الله عنه شان څومره لوی دی پکار دالي چې څوک دای بارک سپکه خلق وځي چې ای سب د قانون شری مطابق سي سزا ملاو شي د زما عزت مندو دا د فتنو دور دی نن دا یو لو یا عظیمه فتنه ده چې سرګن صحابه کرامو په څه وای بد ردی وای سپک سپور وای یا هغه صحابه چې کافرم دی په لور د عمر یو کافر کتاب لیکل تاسو ټول د هغه انګلیش او اردو ټول کې ترجمه شوی هغه ته وی لس لوی لوی خلق او لیکلم چې هغه کافر لیکل او نصرانی لیکل داغه نصرانی کې دومره ظاهرا انصاف دی چې هغه شورو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و یګر چې زما پیغمبر عیسی علی السلام دی او که جنې زه شورو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نکوم نو دا باندې به انصاف خبره هغه کافر مو د دنیا په لوی خلقو کې یو څوک تیر شوی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله کافر پلی کافر به څه کوي کافر به باندې قسم دې د صحابه او حال کو بختینو کتابونو کې په تورات کې د ذکر په انجیل شریف کې د ذکر قران په خپل ویلي چې د صحابه کرامو شان دا په مخکینو کتابونو ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل د قران آیات د صحابه مثال ذکر کړي وای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والذین آمنوا معه وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوجي سره مرګري دي نو اشداء علی الكفار رحماء بینهم بیا وای دا یوازې د قران خبره نه ده ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل دا اے صحابه لا پیدا نه دي په تورات کې ذکر خیر دی او صحابه کرام لا پیدا نه دي او په انجیل کې دا غي څه دی ذکر خیر دی نو د دې صحابه او ذکر زمای د صندوق په پخوانو کتابونو کې د امیر المؤمنین اے کافر لیکلی ويلفضل ما شهدت به الاعداء غرواله هغه چې دشمنان مو مني غرواله سي چې دشمنان مو مني کفار لیکلي وي مسلمانانو کې کله داسې یو شخص بلم تیر شوی لکه امیر المؤمنین نو په دنیا کې به کفر نام او نشان پاتې دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله منهاج السنه د صحابه کرامو د شان بارک دا غي وجیب کتاب دی دای ذکر کړي زموږ د دین دوه نمونه دی یو د اسلام وای یو د دین نوم د عمر د دین نوم څه دی وای دوانو چې کله ملک آزاد شو دی په پاکستان جوړ شو او په هندستان جوړ شو تقسیم هند شو اگر چې بعضی اکابرین سختۍ سره د تقسیم هند شو او هغه نقصانات نن خلکو لا ښکاریي زموږ اکابرین مشران د تقسیم هند سنو زموږ نزيات مسلمانان ته پاتې دي اباظ علماء دومره خفاو وې دوی چې مړ په شو خدا خفقان په خار او سره ځان سره ورو مفتی کفایت الله رحمت الله علیه به فرمایي چې زه به خار او تلع شم خدا خفقان به مې د زړه نه نشي چې د باز خلکو د لاس د تقسیم هند د وجنه مسلمانانو ته شو لو تکلیف ورته پیدا وشو دینځوان وایي سبا کو مونږ بسنګ حکومت جوړو نو اخر کې مشر ولوي نو مونږ بدا سي عادل لکه د عمر فاروق رضی الله عنه اے کافر وای چې مونږ به ملک داسې چلو لکه چا چلو اوسم ګور د برتانی او د امریکای خاص کر د برتانی حکومت په هغه طریقه روان دی ورته تاسو اورئ ماشوم چې پیدا شي هغه تنخواه مقرر کستا کار شتاو کې نشته بیت المال وکړه دا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طریقه و دا یو شفقت د امت الله په زړه کې اچول یو چې یقین ساتي قسم درنه خو چې دا څه به د مور خپل دمر شفقت به د بچو بارکه د مور ني سمر چې د امیر المؤمنین نو کله چې په چړو والے شو نو فرها دې کولو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته دې شو هغه یې زخمونو نه تنگ دی دا ولا تسلی ور کوي او یې دې دې زخمونو نه تنگ دی او شهادت دې په دې جاړي دا ولا یې زخمونو نه تنگ تاسو په حال او د امت په حال جاړو دغه وخت کې دا امیر المؤمنین جړه پسوا یې جړه پدې نه ده چې ما نوی نه پېږي او زخمونه صحیح کیږي نه تاسو په حال ځان په یو لې جړل دته دا خبره د نور پشان د الله د پیغمبر نه اورېدلې او سرګن دوا دا عمر رضی الله عنه د ټول فتنو د پاره دروازه وا دې چې ژوند دی او د امت ته فتنه نه راتلا دا غینا دا الله حبیب وای چې دا بند دروازه وا نو دا الله حبیب چې دې شهید شي دروازه به ولړي یو کولاوي دل یو لړي دل وی هغه وخت نه چې دروازه لړي دل او مت فتنی متوجی دي نو تر اوسه نوې نوې فتنې راځي تر اوسه سری نوې نوې فتنې راځي نو امیر المؤمنین یو داسې خپل حکومت کړو چې کافرو د فارم نن سره ای د فارم زما عزت مند یو مثال دی زموږ داسې خپل شاندار ماضی تیر شوی او باز خلک راغلي بدنصیب دي دینه ولوی بدنصیبی دي چې څوک د نبی د صحابه په څیر بدر دی وای بیا چې یو سړی سړي دی د دې بچاو کوي نو سبا که د صحابه په ځای حشر دې دای سره وشو اې دا سوال کوي چې الله موږ د بدنصیبۍ نه اوساته کله بازي مولا د چې بدنصیب شي چې الله دې داسې کارونه والی چې په ژوندونو په خلق لعنت وای او چې مرشوم په خلق لعنت وای باغ مولا دی خدا ته کار یو کو چې په ژوندونو خلک ولا خیرې کوي اجه مړ شو د دعا په ځای ولا خلک څه کوي د دعا په باغ خلکو نه الله دا څه کار والی د غیرت کار وی د ټول خلکو په ځړ کې زیو دي چې په خور دانو جوان ایمان سره وایته زړونو کې زیو نیولې کړي دی نیولې تاسو زړونو کې زیو هغه الله د غیرت یو دا څه کار واغوست هغه د یو عالم بیان مې اورېدو دا غوي زلاړو د سن سلری خلق راغلي وای ما ورته څنګه راغلي هغه سم جیل کې دا ملاقات هم لکی و یغه کوسی مکته چې کوم کوسو کې راځي ګرځیدل سبا په حشر میدان کې حبیب له وایو شفاعت موکا ستا په سر او ستا په عزت چې چانن کړو نو موږ د کوڅو کتو د فار د کوم ځای نه راغلي بعض خلکو نه الله یو داسې کار والی چې په یو ورځ کې د امت رسول څنګه شو اگر کوملا دې کامل دی او کاغذان ته په خاص او خاص کې وي خو یو داسې الله ناراض دی یو داسې کار دی واغوست چې د خلکو په زړونو کې ذکر کرا د دې نه معافي الله نه پناهي غواړي چې الله دا یو کار روان دي چې یکدم د ټول امت زړونه زموږ نه ماړش ا د دعا په ځای کې په سرګند دي نو موږ له په پټه خیره کوي ا په سجده کې را لخیره کوي الله دې موږ تاسو نه د دین د غیرت کارونه وایي الله رب العزت دې سو کی د بے خوندۍ د کارون نه دی الٰه العالمین موږ او تاسو په خپل حفاظت کې زما عزت پندور ساتي دا زمونږ مشکات شریف ما تاسو ته وی چې مونږ شروع کړو ها بناتو بلل دي کې زمونږ سره الحمدلله اکثریت زمونږ د بناتو ده پدې کې څو داسې طالبات دي چې هغه په موبایل دا درس پابندۍ سره اورېدل ډېری ماشومان طالبات زموږ سره باقاعده د حدیثو درسونه اوري د دې کې څه هغه ماشومان دي دا تقریبا د یو 2627 پورې لیکلي زمو سره طلباء کرامم په دې درس د مشکات کې یو څو طلباء دي چې هغه زمونږ دارور او د دین خادم الله دې قبول منظور کی سردار علی بھائی دې الله دې دوی ته مزید د خدمات او توفیق ورکړي او د دې په ذریعہ الله دا قران او سنت ډېر خلق له رسولو الله دې دا صدقې جاریه د دې او زموږ تر قیامت پورې قائم ځای وساتي پدې کې موږ سره او طالب علم مو زموږ د مدرسې ډېر خادم او مولا ټول ورونه بایګانې پیژني ابل کال چې مو مشکات شروع کولو نو موږ سره سجاد بایي وو خدا دا چې د داسې نیمګړې عمر دی کله طالب کتاب شروع کوي جو ختمي کی پاغه خارج بار وي کله علماء یو کتاب شروع کیه چې سو کتاب ختمي کی غخارو تر رسیدلې ډېر علماء شرح لیکلي او هغه شرح نیمګړي پاتې شي او یقین وساتای چې خار لاړ دي نو هغه نیمګړتیا بیا چا پورا کړي دا د دې مشکا شریف څومره شرح علماء لیکلي یو ډېر لوی عالم دی الله دې قبر د نور نډک کی مرعات المفاتيح په نوم شرح د مشکات لیکلي او که شردا مکمل وي نو نور شرح ته ضرورت نو نور شرح تسنو ضرورت نو یو خود د پټولو مذاهب او عبور د ټوله حدیث مخې لدی اگر چې مسلکن هغه د علماء اهل حدیث لري ټول مذاهب مخې لدی کتاب الحج چې ختم کړي نو بس مرګ راغلی نور کتاب نه کړي فاضل ډېر اهل علم دي چې هغه په سونو جوړي چې تفسیرونه لیکلي شروع کړي اوبس پلیمه کې مرګه راغله د زموږ د طالب العلم الله دې جنت فردوس ورکی سجاد چې د دې مدرسې ډېر لوی خدمت کړي دام د مشکات شریف په دې طلباو کې دارنګ زموږ د ابل طالب العلم دې نور لبرار دوی ماشاءالله قربانیو کو کتابونه ټول دلته وې دابل سید خان دې دا حافظ دا اکثر دې کې حافظان دي اعجاز تب دې دارنګي بلال مولوی صاحب دا مشکا شریف مو سره ویلې خود کې سټو نه ویلې زموږ دې بناتو کې زموږ معشومه دا هغه ماشاءالله مشکات شریف دی زموږ دې بناتو دا سو پیری وای اخه خبره ده چې حدیث سره بار بار وای په دغه بناتو کې یو بنت حبیب الله دا دویم بنت رئیس خان دا دارنګ بنت حق پرس بنت سوار خان بنت امام حسین مرحوم د دې والد صاحب ژوند دی چې یو ځل دی دا حدیث ختم کړی او هغه دلته هغه وخت بیمارو په کورسای کې روسته هغه تب الله سمرا اجر ور کوي جنن اے بچی نه چې راغلونه عالمان حافظات شو بنت عنایت الله مرحوم دا زمون یو مرګره په درکه زمون د درس مرګره او دلته به درس کدا کولونه پکم اورس کی سیرن کولو باغ شوم دې په درس کې ناس دې سیرن ټکو نن د خارو جلان دې دا ماشومان ماشاءالله پورا مدرسه چلای زموږ د سمر نمونه شیلم دې ټول په کورونو کې مدرسې چلای ځکه ماشاءالله دې دا کتابونه سور سور مقرر وي بنت فیض محمد مرحوم دا زموږ یو ورو او دلتبا رمضان شریف کې دا ماشومان راوستي التبم زموږ درس په پابندۍ سره راتلو نو دا غي دا ماشومم دای چې کله کتابونه ویلو هغه ژوند دی او اوس هغه مرحوم وفات دی بنت جان محمد مرحوم دا زموږ یو نیک سره او داغه د ماشومه دیم دا حدیث نور کتابونه هم دلته ویلي او دا مشکات مکرر وي بنت محمد رضا بنت جمال احمد بنت سردار علی عطر فروش بنت عبد الفیاض مرحوم دا زمون بعضی بنات او طالبات دي دوباره باندې هلته ماشاءالله مدرسه دا اپ شلونو ماشومان ورسره سبق وای پر رمضان شریف کې دل تراجی ای پابندۍ سره دا مشکات شریف وره او بنت جلال الدین مرحوم دا زمونږ د دې ممند چې د سې زمونږ دارونه دي د یجی سه په عمر کې د الله خیر برکت واچي او دې د ډېر وخت ناراضي نو د دې په ذریعہ الله رب العزت د دې په کلی کې د مدرسې فضا جوړ کړ خپل بچو لونی معلمان او عالمات شوي او د دې په ذریعہ الله یو مدرسو وجود کې راوستا او نور ډېر علما کرام الله جوړ کړل دای مونږ سره ټول کتابونه د حدیث ویلي او مشکا شریف ویلي او دا غړي خویل دي دا درې خویل دي بنت سعید الله بنت لیاقت علی دام دو خیل دی بل بنت لیاقت دی بنت شیر علی شاہ او بنت شیر علی شاہ بنت رئیس خان بنت شهریار چې د دې مورم دلته ماشاءالله کتابونه ټول دوره ختم کړي او دا ماشومه سکال سلورمه درجه کې ده بنت مقدار الله بنت امیر کمال زموږ یو بل نیکا زنانه د جلا ټول درسونه اوریدلی دا د دې ناظم دی یو زموږ د امیر شیخ دی خور دا دا ډېر پابندۍ سره درس راځي مشره زنانه او د دې ناظم پای دی زموږ دی امیر سره به خور دا هر پابندۍ سره د الله کتاب درازي دا ټول احادیثو کتابونه مغي اوري نو دا په زرګونو احادیث دی اوریدلی لکه رسول الله سروان دیوام چې په دې مشکاس شریف کې څومره احادیث دي وی تاسو غره امت یی او رسل شوی یی د پاره د فائدې رسول خلق تا بعضی علماء لیکلی چې کنتم چون کې فعل ماضی دی نویدا صحابه کرام یادای او زمونږه غسلف صالحین یادای خودی دې کې اصح قول دا دی چې دین مراد ټول امت ته تر قیامت پورې کنتم خیر امه یعنی انتم لک وکان الله علیما حکیما الله پوه دی نو دا کان او کنتم دې دې کې په دغه معنا باندې دی دا ټول امت خو ګره چې مؤمنان دي ټول امت بهتر دی او دا ځکه بهتر دی چې د دې امت پیغمبر بهتر دی زمون پیغمبر علیه السلام په ټولو پیغمبرانو سردار دی د ټولو امام او خاتم النبیین دی نو دا اغی د غوروالی د وجن الله څخه کړي دی امت ته غوروالی ورکړي خدا غوروالی ګوره مشروط دی ارس ار سړی دا څنګه چې غوړ امتی دی الته قران درې شرطونه ذکر کړی وای کنتم خیر امه نخرجت الناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دې کې ټول دین باندې یو به ایمان ایمان شرعي دا ټول قران او سنت دیم د نیکو حکم دی د نارواو نه منې کو دې دلته کې علماو لیکلي مرقات کې مولا علی قاری رحم الله وایي وای دا امت د دی وجه نه غوړه ده چې دای په خلق په زیرونو کې جنت تراوړي اکم جهاد چې په دې امت فرض نه دا په نورو امتونو داسې نو نو دا امت دې دیتا او د دې پیغمبر علیه السلام ته د قتال حکم شوی د دې بر کفار سره قتال کوي او د دې jihad په سبیل الله د وجه نه بخلق په دې سره راځي دا څومره ګور د الله د حبیب یو دیار لسال زندگی د مکه مکرمه را هل تدخلی مبارک دعوت د شمیر یو څو کسان په دې کې د تشریف په مدینه منوره کې د جهاد حکم ورغه تنا سید قولون فی دین الله افواجا صبر دین چې په جهاد پیدا ویږي دومره په بل څه پیدا ویږي نو تاسو غره امت یې رئیس سلی شوی ای د پار د فائدې رسول خلق تا قال الله حبیب انتم کوي او یا امتنا انتم خيرها واكرمها على الله ادا او یا امتنا ذکر کړ او دې کې دا لفظ او یا د تحدید د پاره بلکې تکثیر د پاره ای زمون نبخ یو او یا امتونه نه بزرګونو امتونه مخکې مونږ نه زرګونه امتونه تیر شوي دا امت دا غي پټولو په اخر کې لري ادا پټولو کې څه لري ورا امت ته او ورا امت باندې یې به ایمان زکای یې به خپل دین زکای یې به خپل دین حکم کوي د کو د وس مطابق یې به د ناروا او نسکای باندې کول وکړي یې به د خبرې یاد دي ځنی وخت یو خبره خلک د عالم نووري نورواله کې ابي سړی د جوړ دي نورواله یو عالم وای دا چې ویلو کې چرې حکومت پني کو راشي نو د منکرات وخت ورسره دي دغه شان دا کوم نه کوي کو نو د ګناونو وخت سره نشته اے پسترګو الله وای کته ګورا پردو لګو ګورا رجته د الله حکم باندې د پردو کتو مقدر لملاوي په غوګونو وی غلط ما ورنو چې په نه کوره نو مکه په نه کو راشي د ناروا وخت سره نشته نو باندې عوامو ته دا جوړ کړ وای معروفات په بیانې د منکر رد بلکې خبره سمره الټا کا او یې له ضرورت نشته د منکر رد کا چې ضرورت نو الله ولې وایي چې د منکر رد پکې ته خپوي کې ک الله خپوي د منکر رد الله ویلي چې څه با د باز خلک د منکر رد باندې کې خبره سو او جیو جوړې څه څه امت کني کارونه کوي نو د بدو وخت ورله ملاو نشي نو څه دا جوړ کړ وای د منکر رد باندې کې ان شاء الله وای چې کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اجد ابولیانو د بشر مخنو ډیر عوام راغلي مولا نو دا څه مسله باندې دا می دا تاکل من ښکاری کې بیا نظر کړی لکه باندې خلک وي یو څه نه لري پلا څه مولا هغه پوری کی چې مال څه بیان پکار دی خو هغه سره داغه د سلسکه نو سلسکه دی د منکر رد چلی نو نیم دین دی پرې خورو د منکر اچې ته د منکر رد بني فلا اله الا الله کې نو د منکر رد څه څه دی تاسو نو لا اله الا الله لا الا الله پکې معروف او اثبات ته د ټول نبخ کې لا راغستې ادا الله دا ستوره د چهر سے ختم کړ نو ګره دا تاسو کوی چې د منکر رد له ضرورت نشته د خپل ایمان غو کې د خپل دین غو کې نو امت غره ده خود دې درو وجنه یو بل الله په دې ایمان راړي د نیکو حکم وکړي د ناروا او مسکې باندې حکم وکړي دا امت په ټولو کې غره امت ده او دای په دې هر کار کې کوي کوم باندې تاسو ګورئ نن دې څه مسله ده نن امت هر قسم قرباني ته بدی تیار ته کړي ده هر سزا یې دومره شهدا پیش کړي چې نور امتونه دا غي نه سړي عاجز دی مالک قربان دی جالب قربان دی دا الله رب العزت دین نه ویی تاسو او یا امتون لر تاسو پټولو کې غره یی او عزت من یی علی الله تعالی فالله باندې رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن دې مشکات شریف کې د علماو د قول مطابق د دې خدمات ډېر عالمانو کړی مولا علی قاری رحمت الله علیه او نور په درسونو علماء د مشکات شریف شرح لیکلی دي د مشکات شریف لیکلی شرح لیکلی علامه البانی د دې د احادیث تخریج کړي ناوی په مشکات شریف کې 6285 احادیث دي تورا شپږ زرا 250 یا بظاهر حق کې د دین نورم ډیر کړی خاطر کې بعضی احادیث علما یو حساب کې څو کې جدا جدا حساب ځکه یو بعضی احادیث په غنو سندونو راځي بعضی روایت په پنځوس ویشو په ټولو سندونه نو دا د حدیثو تعداد کې دا د ټول سندونه په کشمیر مظاهر حق اردو کې یو خپل شرح د مشکات شریف ناغوی چی هزار دو سو چورن میں احادیث دی چی هزار سری دو سو چورن دا پورا پزرگون احادیث دی چی دا زمون دی طلباء کرام ہوئی اللہ دی دبی پا علمونو کی خیر او برکات واچائی او الله دې راکم حدیث دی وی مونږ وی مونږ ټول دې الله په دې عمل کولو توفیق راکړي ګور علم هغه مبارک وی چې هغه سره باغې باندې شي هغه د دې ټول طلباء او طالبانو ته ادا وصیت ده علم حدیث د کول د دې ویل دی باندې عمل دی د خپل ژوندۍ مقصد جوړ کړي ذکر الله د حبیب مبارک حدیث کی دا ویل دا د شری په عمل کوي اگر دا دومره مبارک عیدت دی چې دا کوم طالبانو دا وایي ځکه هر حدیث کې ویل کېږي د درې پیړۍ په کې الله د حبیب عشق مبارکه هسته شي او ضرور دې چې دا په ضرورونو کوئی پرز د قیامت په پټولو کې وی ضرورت والا شو محدثین حضرات ایک سار لکی دی تر مات بخیر پوری بس حدیث دی او درود شریف حدیث دی او درود شریف تاسو ټول په خپل ګوره تاسو مونږ تاسو دې لپاره راجمه کې دارو رجمه کې اسو جمعې راغلي یې سره راجمه شوي چې ګوره دا د چالوونه دي چې عالمان او دا د شابشي دي چې عالمان تاسو په خپل بچو بارک فکر وکړئ ماشاءالله دا مدرسه ده نور په هر کلی کې د بناتو د بنینو مدرسې دي او د لره لره نګور تاسو مو سکولونو ته بچي بوزو بوزو کنه بوزو باز خلک د دې نه په خور ته اسلام آباد ته تر نوشهر پورې روزانه خپل بچي د سکول د پاره بوزي نو کوم کو تاسو بچي د سره پاره راوړي تر دا الله دې او دې سبا عالمات تاسو ګورئ دا کوم د موږ دې بناتو یا د باندې بلیدو چې والدین وفات دي نن بلې په امن نامو کې او دې په قبر کې څومره خوشحالي وي ځکه د بچو په دې علم کې راځي زمای د من دوسرا بیا هغه والدین چې په ژوندونی دا ماشومان راوستي او دا غي د وفات نه پسند دا سلسله شروع ده هر څوک فکر کوي چې زما کور کې دور دا او زما بچي دی د زبه په هغه باندې د حفظ کوشش الحمدلله مراد جماعت نو د حفظ شو بي دلته بچی راولې د سره مدرسه نه جوړ راولې نور الحمدلله مدارس کی چته چې تاسو بوزي تاسو د بچو په صحیح طریقې خدمت کی دې مدرسو سره مینه محبت ساتي دا ورته اسلام خلاف دې سره مالی جانی تعاونم کوي ځکه دا مدارس دي نو دا دومره بچت او تاسو ګورئ اوس هم دې مشرانو ته یاد دي اے په یو ضلع کې به یو حافظ نه پیدا کېږي د نن نه دې سال مخکې په یو ضلع کې وسنو اوس هر څه کې دومره حافظان دي چې نه پاتې نه راځي هر ځای کې په هر کور کې په درجنونو حافظان پر رمضان شریف کې دا نمبر نه دي زنانه حاضر دي مدرسو هغه برکات چې په درجنونو په هر کور کې زنانه سي د قران شریف حافظان بل قران شریف صحیح طریقې سره وایي په خبره شوی چې د نیانا یا د باج علماء او نبی قران زده کو ناغی ته به صحیح ستنو قرآن چې په صحیح الفاظو کې سره وکړي څومره چې قرآن صحیح الفاظو کې وي حکم قاری خپلې وایي نو د هغې نور خوند او لذت دا زما یو څه شي هغه کور ته برکات راځي چې کوم کور کې احادیث دي سنت د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو عالم په دې سورۃ الرحمن کو شفاعت کوي د خپل بچو بارک راځي د څنګه خدمت شي ما خو وګت دغه کولو کو یو جنازه نه بلاله د وجنا د په دې باندې اکتفا کو دا زموږ طالبان یو دې کال ماشاءالله خوریو کته تقریبا سمیا شي په فکر او دا مشکات شریف الله اختتام ته ورسولو زموږ د نورو حدیثو درسونه شروع دي ورته تاسو دا څنګه کولای شئ چې خپل لورو ته زنانه او ته دا واچوي بخاری شریف الحمدلله موږ ځان فهم ویلې مسلم شریف مو ویلې ترمذی شریف مو ویلې ابو داوود مو ویلې مشکات شریف څو څو پیړي شو دا سردار ری بای دې محنت دا خپل کورونو کې واچوي نیمه ګنټه د الله کتاب اوري او نیمه ګنټه د خپل پیغمبر علیه السلام اوري احادیث مبارکه اوره ادا دو وزری یو وزر د قران دی یو وزر د الله د حبیب د سنت دی په دې بسړې الوزی او منزل مقصود نو دا دو وزری چې کوم تاسو د دې د برقرار ساتلو کوشش الله دې طلباء او طالباتو دا ختم مبارک دا خواري الله په خپل دربار کې قبول منظور کړي دا کوم د لری لری نه طلبه او طالبات راغلي چې دوی دومره مهنت کړي چې هغه ځای نه دی دې دې نه دی درس کوي او دومره قرباني کوي نو دې دعا د احادیثو نفس الله رب العزت دعا قبلې ځکه دا پوره دین ویلې شوی په زرګونو احادیث ویلې شوی ډېر مرګونو د دعا بارکه ویلې دي نو ان شاء الله مختصره جامع دعا وکړو الله دې هم استاد دعا الله دا ستاسو پیغمبر حدیث مبارک دی مونږ د دې د ویلو اهل نو مونږ نه بسمر سمر پدې کې کمې کوتا هشي سمر سمر بی ادبی وشوي الله مونږ نه سه افراط او تفریط او کمې زیاته د دې د درس په دوران کې شوه الله مونږ ته دا غي معافي وکړي الہ العالمین موږ د دې اهل نه یو تا په خپل رحم او کرم دې تکینو لیو تر قیامت دا سلسله جاری او ساری او ساته او موږ پرز د قیامت د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د احادیث په خادمانو کې راپورته کړي الله موږ د خپل نبی د احادیث او د خپل کتاب د خادمانو په صف کې راپور تکي یا رب کریم اعظم د دې طلباء او طالبات او عمرونو علمونو کې خیر او برکات واچي الله د دین چینه د دې ټول نه روان کړي یا رب زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې الله زمونږ خاتمه په ایمان کې الله دا علم مونږ د پاره کې په مونږه وبال مو جوړه دا استاد پیغمبر حدیث مبارکه او کتاب زمونږ د پاره حجت کې الله په مونږه حجت مو جوړه الله زمونږ والدین او ته زمونږ د حاضرین او غایبین والدین او ته کله چا والدین ژوندۍ دي او کو وفات دي الله ته ورته بخنه وکي او جنت فردوس زموږ والدین ولور الله زموږ مشایخ او استادان او تا اصول او فروع او تا حاضرین او غایبین او تا مړو ژوندو تواړه او لوی ګناهونه رب کریم معاف کړي یا الہ العالمین زموږ د ټولو حاضرین او غایبین او ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ د دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي رب کریم زموږ دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې بعضي بیمارانو درخواست هم کړي زموږ د طلباء او معلمین او معلماتو کې بعضي بیماران دي الله تو ورته شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي بی ګنا بندیوان الله د بند را خلاص کړي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ول ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی د مور خپلار د سترګو یخواله جوړ کې الہ العالمین زموږ د مدرسې او ټول مدارسو ته حفاظت کې د دې ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کې او دا سلسله د خدمات او تر قیامت پوری الله جاری او ساری او ساته یا رب العالمین زمونږ تا او زمونږ د طلباء او طالبات ته دا کوم احادیث مبارکه مو الله پدې د عمل کول توفیق راکې الله پدې د عمل کول توفیق مونږ راکې کوم رونو بایګانو د دعا بارکې ویلي الله تعالی د ټول حاجتونو مخې لدی که حاضرین دي که غایبین دي الله دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله سدیوی دنیوی پریشانای می دا ټول ختم کې دا څومره فتنی دي زمون په دې ملک کې الله دا ټول فتنی په خپل رحم او کرم ختم کې څومره باطلی فرقی دي الله د توبې توفیق ولا ورکړي الله د توبې توفیق ولا ورکړي الہ العالمین زمون د ټول خاتمه رب کریم په ایمان کې دعا وغوړي چې الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي دا څومره دیني لري دی الله په خپل منځ کې را یوځي کې او څومره د دین شوبې دی الله قائم دائم او ساتي او د دین په هر شوبه کې خادمان استعمالي الله دې اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان او د دین په هر شوبه کې الله موږ د افراط او تفریط نه وساتي دا کوم مسلمانان ورونه د لږ لږ راغلي الله په خیر عافیت او ټول ټول تورته الہ العالمین حاجتنا دینی او دنیوی صورت دعا غواړي چې په کورونو کې بچي نارینه زنانا الله د غیب او نجنی کې وأراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا وأولادنا وأموالنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره نهره اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائك ونعوذ بك من شرورك